اسحاق ابن ابراهیم بلی چې موږ ابو اسامه تا ابو اسامه اې دې نوم د حماد جنا رشتیا حدثکم الاعمش دوست جی کیم دا کنا حدیث بیان کرد اعمش اعمش دا حدیث دوست بیان کرد بیا دا دا سنویتا ویچی یا اے یا نا پیدا کنا یا ای یا نه داسې چې کیم ده کنه نه وته ویلا بلکې چې کیم ده کنه په مخ یې نه دا وته ویلا چې دا اعمش چې کیم ده کنه قاله ده اعمش ویلی دی مودا نو ویلی چې سمعت شقیقا مار ویلی دی شقیق نه شقیق ویلی چې مار ویلی دی حذیفانا یقول چې حذیفه سی بیئی ان اشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم زيوت ورسيخ په ټوله خلق شا دلا په اعتبار د حرکات او د سکنات سره دلا په اعتبار د حرکات او د سکنات سره وسمتا او په اعتبار د اغه جکیم د طریقې سره وهديا او په اعتبار د اغه عادت سره او ویلې زیوت ورسیخ په ټوله خلق نه په اعتبار د حرکات و د سکنات سره او په اعتبار د هغه طریقې سره او په اعتبار د هغه عادت سره رسول مبارک ده او بیره کنه په ټوله خلق نه زیوت مشابه د رسول مبارک سره سیکو لا ابن ام عبدنا بچای د ام عبدو بچای د چاو د ام عبد ام عبد سمنا میر د عبد الله ابن مسعود په بدیای چې مشکسی چې د کیر نه ووځي سه پر چې کیر تر او پس شو نه وي د بدیای چې مشکسی کنه بدیا په د حرکات په د سکنات سه په د خیه په د عادت او په د نوس ویلوټ سه بدیا دای زیوت ور سیخ تر رسول مبارک خو چې کله کیر تر او پس بیا ول خو نه مشته پاتان لګي چې په کیر شو دای څکو کنه شا نو ویلې خو چې کیر نه ووځي کنه چې می دې کسی به رسول مبارک زیوت عبد الله بن مسعود صاحب سیخ من حين يخرج من بيتي الى ان يرجع الى الى ندري ما يصنع في اهله من نه ورته چې دا سکو په اهل خپل فضا خلاص وته چې ګوشه شي بکیر څنګه نه در دوله به چې دا سکو دوله نه ورته خو دې کیر نه چې روز سي ته چې او بس شو نه بهار یې چې مش کسي کنه رسول مبارک ته عزت ورسي ښتا کنه وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة المخارق قال سمعت طارقا قال طارق ویلی چه قال عبدالله ویلی دی عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ پر طول خبر شکشلی خبر دا دی خدای دا و احسن الحدیث وکشلی طریقہ پر طول طریقے سے حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و عادتین دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باب الصبر والعذا دا باب دا بیان دی صبر کلی شے والعذا و دی تکلیفے برداشت کولے شے کنا دیو بیا دغه امر راشي کنه ول ازا او د تکلیفې برداشت کول کنه صبر کړل او د تکلیفې برداشت کول کنه دا ما یو مطلب د به د صبر و دی ادا وقول الله تعالی او دا باب د په بیان دی کول الله پکلوش چې انما یوف الصابرون اجرهم بغیر حساب بشک ور کوي خدای پاک صبر کوین کې ته اجر دی بغیر حساب کنا به صوب اجر خدای پاک ور کوي کنا انما يوفى الصابر انما يوفى الصابرون بشک ور کول شي غ صبرون ته اجر دی بغیر حساب به صوب کنا وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد بن سفيان قال حدثنا الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول بركه ليس احد او بیا دای زیوت صبر کوین کوي من الله به خدای پاک نه داس میان لري درته په خدای نه زیوت صبر کوین کوي کنه سب دا خو خدای پاک ګره دا خطو پتو خبره دا بکوسینا ور ویا جنا دا تکلیف تا کنه دا تکلیف تا ور ویا و دې باوجود خدای پاک چې سمرا صبر کو کنه دا مرا بل استکانه دې لیدل چې تکلیف ولا شي ور ویا و دای صبر کو کنه سب هو بیا لیسا احدن اصبرانستا یو کسی از یو صبر کدین کا پیغه تکلیف بند یو صبر کدین کا پیغه تکلیف بند دست تکلیف سمعهو چه دا یور وی آغه تکلیف لرا نشتا یو صبر کدین کا بخدای نا انهم لا یدعون له ولدا دا کفر سوی کانا بیلی ده خدای ده پر ولدا و انه یعافیهم و یرزقهم و دا اللہ پاک ده باوجود عافیت یاور کبی دیتا و رزق آور کبی دیتا کانا صاحب ګورا دی زیاره کو خدای ته دا خو زیاره نه دی یا خدای سره مال و شریک او ولد بل کنه نو بیا دی دا خو زیاره دی ولی دا دا سمره تکلیف دی نه چې کیم دا کنه رسیدي خو دې باوجود خدای پاک برداشت کوي صبر په باندې کو خدای پاک و دې باوجود خدای پاک دې تر سکینا ور کوي په وجود هغه وی عافیت یا ور کوي سلامت یا ور کوي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا على عمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله بريد عبد الله بن مسعود صاحب قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة نوك رسول مبارك يويش كبعض ما كان يقسم بشان دي زنا اغي خلق چاوي چا تقسيمينا کو ولا خلق لك تقسيمينا کو نظر رسول مبارك يويش وکړو لوک انا فقال رجل من الانصار دي انصارنا يسريو چه والله بخدای مې دلوړي انها لقسمه دا محمد صلی الله علیه وسلم جاکیم تقسیم کو دا سے تقسیم نما اورید بها وجه الله نه دا مراد په دې قسمت سره رضا ده خدای نه نو مراد خدای دې رضا له پران نه کړه د خپلونه دې زیل ورینه دې رسدرونه دې یارونه د سونه له حاضر په شکل ده کنه نو بیا دې نعوذ بالله قلت عبد الله بن مسعود وی چې مو ته ویل اما خبردار شه اوسړیا لا اقولن للنبي صلى الله عليه وسلم زه خامه حتی دا کسا رسول مبارک دا جه پلونکی انصاری داس ویل کنه شا نو بیش فاتیتو بیا زویر اللہ رسول مبارک دا وحوا فی اصحابی دا نصب اصحابی اخبرش فساربتو بیا پتا خبر ورکا مدتا فشق ذالک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتغیر وجهه وغضب کنا عمل ور سره کړه دا کنه خو صبر وکړو خو زوا صبر کړه نه شه ثم قال بنا ورته رسول الله برکو چې قد اوذي موسی به اکثر من ذلك تکلیف ور کړه شو موسی عليه السلام د خپل قوم طرف نه په اکثر سره دې دې کنه فصبر د صبر کړه خو زوا صبر باب من لم يواجه الناس بالعتاب هغه څه چې نه مخ مخ کې دي خلک سره پس پکول سره کنه چې مخ مخ چا باندې چې کیم ده کنه ګیلاس په کول به عزت کول د چا نه کو خو چې دای کله لوټ شي نه را دیوینه ته یا یرون دوست نه ته چې هغه دا خو نه وای خپل بچا تو سیلش کی پوي کی کنه او رسول برک دم را حینو کو ادب نو کو چې مخ مخ وي چا ته داس کی ساجه کیم ده کنه نکړه لا کنه شام مخ مخ بیا ورس کې وای چې کیم ده کنه بیا خبره ورو په خال کې باندې وابي قال حدثني عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا علامه قال حدثنا مسلم میش پا عظیمات بنده عمل کی نکی بده رخصت بنده عمل رسول هم برا کو بده رخصت چه عمل کو که دا ایزی بیان ده جواز ده پرا بده بنده عمل کراوی کنا که دا ایزی بلا سوا جاوی میش پا ده عظیمات عمل کی نکی بده رخصت بنده عمل فتنزه عنه قومون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر رسول برکت ورسول فخطبه منبر ته چپ شو خطبه ولا فحمد الله ثم قال دا مرا دین دی ور خبر واشدهم له خشیت نو زستاح کی بدینا دی خدای دی پر نجات دی لور نه خو بیا زدانه پر رخصت بنده عمل کړ کړه دا خدای ته فهم ور کوي چې بنګون له مو پر رخصت بنده عمل وکړه کنه شا خدای دا علی چې رسول مرګ داس عام اعتاب وکړه خاص سړای نه وصول ما بالو اقوامن خاص سړای نه وصول چې خپلن کوي ویل داس کو کنه شا کنا په هغه مخ د شي په مخ د باندې بیا آثار وکنا باب من اکفر اخاه بغیر تعویل فهو کما قال من اکفر اخاه کیم سړی چې نسبت ته کفر کو مسلمان ورې بغیر تعویل بهر به تعویل نه بهر به تعویل نه کنه نسبت ته کفر کو بهر به تعویل نه سمانه بهر به سجرم نه چې جرم نه ویې دې سړی ګناه نه ویې دې سړی وجه نه پسې جوړېږي به غیر طویل سمنا بهر به وجه نه بهر به وجه نه وجه نه پسې جوړېږي به کفر او تو کفر به تو یا کنه سا بیره کنه من اکفر اخا حکیم سری چې نسبت په کفر او کو مسلمان ورته به غیر طویل بهر به وجه نه نو بیره وجه نه پسې جوړېږي فهو بیا دا وین کا کما قال دا سالا کا سرنګ چې زوی لیدي دا معنی چې دا کفر په دبن بیا راو پس کېږي کنه شام اچھا جی وابي قال حدثني محمد واحمد واحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك ان يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما کواجا پس جوړه دا خو ټیک تو کواجا نه پس جوړه په در وفات شو یو په دې کې چې خامہ خبر دې باندې گرفتار کېږي کنه شام نو به دی اچھا جی وقال اکرم اکرمتو وقال اکرمتو ابن عمار عن یحیاء عن عبداللہ ابن یزید قال سمع ابا سلمت سمع ابا ورعیت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویرے گا نا دا پس ما سر رو وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه كافر يورير ته کافر ول فقد باء بها احدهما فتحقيق سره گرفتار شو بده کلمه باندې یو دې دی دوی کنه شه یو دې دی دوی په باندې گرفتار ده کواجا پسې جوړې دي خو ټیک ته کواجا نه جوړې دي به واجب ته ویلې دي یو به بلې ته ویلې دي به تو تر وفات شو دا ټکه وابي قال حدثنا مصعب بن حمير قال حدثنا وائل قال حدثنا ايوب بن قلابه عن ثابت بن زحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملت غير الاسلام کین سری چې قسم وکړو په غیر ملت باندې دا سه ملت چې غیر د اسلام نه وي کاذبن په درویرا دا سی ول نعوذ بالله چې دا چار وسن نو وک کدا چار مې وکړه سید ول چې زدا يهودي و یا زدا نصراني و یا زدا مجوسي و کنه بیا فهوا کما قالا کانا چه ردائیوی کانا شای ردا وکا البتا دی فعل نا زون منه کبی پا دی سر دی دی پر آویلی بیا پا گنانگور دا خو کافر کیزی نا پا گنده ومن قتل نفسه بشیئن عذب به فی نار جهنم ولعن المؤمن کا قتله لعنت ویل په مؤمن باندې داسې لکه مړول دی د مؤمن ځکه چې خواغه کبیره ګناه ده دا کبیره ګناه ده ده کنا ده کفر اوله ده اغه چا قال ذالک چه سیک او یی دا خبره بلتا چه نعوذ بالله او کفره کنا دا خبره بلتا ویلا خدا سی ویلا چه متعولا خو بیره کنا دای تاویل کریر کوي سمانا سواجه پسې جوړې دي کنا شا یا جاهل وی مثلا دای چې کیم دا کنا بده نه پیری چې دا خو چې کیم دا ویل ندی وتره او دا خو بیا په مو باندې ګرځي کنا شا سوچ میں نکا من لم یرا اکفار من مطلب دا چې که بهر به تعویل نه آمدن یې به تعویلی وي خو پر ګرځي دا کلمه په ده باندې او که تعویل یې کو څه وجه پسې جوړې دي یا نوی پوهې دی په حکم باندې بیا په کافر کېږي نه خو بیا چې کیم دا کنه ویل دا ګناه ده وقال عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ له خاطب حضرت عمر سے بویل خاطب خاطب ابن ابی بلتاع صاحب نو یا رسول مبارک رازی جواز کراو مکه مکرمه خلق ته کاغذ ور لیکلاو کنه چې دا رسول مبارک او صحابه کرام په توز باندې حمله کو کنه حضرت عمر صاحب څو ورته انه منافق دا منافق ته تم ور پرېږ د چې دا مکندای کنه اوایا کنه شا رسول مبارک ته ور کنه اذا حضرت عمر صاحب چې دا کوي چې دا منافق دا منافق خو د کفر پټه کې شته سخت ټکا دا کنه دا سخت ټکا ټوله کافرینا سخت کافری دو نفاق هر زمر صاحب دتا کافر ویل کنه ویتا ویل منافق کی ویتا ویل خو هر زمر صاحب متاول واجه واور سره هغه واجه دا واجه مسلمان راضی پس کړه را کنه صاحب خیانت یې کړه را کنه صاحب مسلمان سره کنه ول اسلام سره واجه واور سره کنه یا دی واجه نه دا څنګه به هر زمر صاحب د خپل نشر واپس اگر که په پیرانو جو صاحب خو بده بندانو شروع پس کړه متاول وکړه صاحب نو بیا دې فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکو دا فرمای چې ما یدری کا سړي خبر کړل ته لاره او امر لعل الله قد ترى الى اهل بدر کدا دې خدای په کور جواب شوی په طرف د اهل بدر فقال به دوی چې قد غفرت لكما مو بخشش کړل تاسو ته کنه چې سکه کی مو بخشلې دیو جنا دا گناہ خدای په کدا کې جو تا وکړه ویل ته ته بیا چې منافق تا او کفرایا وای کنه وابي قال حدثنا محمد بن عباده قال حدثنا يزيد قال اخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله بن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل دا کتاب ثلاثه دا کیسه ذکر کړي کنه چې معاذ بن جبل ته یو ور مين رسول الله برک سره کړلو بل ور بیا ورو خپل مقتدیونه دا خپل قوم ته امامات کړو کنه شا نو بیا دی ان معاذ بن جبل رضی الله تعالی خدا رسول برک ور صحیح نه دی دیتا چه دا ایداس کو کانا چه یور موسرا جامل بیخ تو بلور یر مقتدیونه تا چه کیم دا کانا شک رسولو مرا چه کلا ور سیشو مانا اکرو ایدینا چه داس وی نکه سرا داس که چه یور موسرا فارد منزو که بیا مقتدیونه تا بیا که کانا سا تقریر ینا نکڑا رسولو مرا ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کانا یصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل صاحب وہ چه المین جو پر سرا رسول مرا ثم یاتی قومه بیا ورولو قومه خلد و یصلی بهم صلاتا بیا وکرو دی تعلمین فقرا بهم البقره تا یو اسپای چې کین د شریک رو دی ته سوره بقره ایس یې کس مختصر می د رسول مبارک سره کړه دا بیا رولو چې کینه مختصان بیا ادیو مجلسی را کړی بیا سې یې کړی وی کنه دنا ورته خپل مبتدیونه ته رولو په جواب وته ودارل په جواب چې وته ودارل سوره بقره وته شریک یو مبتدی او چې کین دا کنه سایه نه اول جدا هوته چې کین دا کنه میر باندې قران شریف په خوي کنه شان ایغه ورته وویل چې دا خو منافق نه ده سره ابن مسلم ور سره بجامل مين نه کو کنه سره ورا ما ته به ته چې منافق ده کنه خو دا سره تعویل موجود او وجه موجوده ولا ما ته سره کنه متعویل وکنه سره اچھا جی فقرا بهم البقره قال ویلی دی دی روی جابر ابن عبدالله صاحب ویلی چی فتجوز رجلون تخفیف کړو یو سړی ونسقی بنوازحنا او یه برد کوي میز یه برو کوي میز په دې شي خپل سره کنار یتینا چلاوي او یه په دې باندې میز اوري وانما معاذ صلی الله علیه البارحه معاذ صاحب میز کو کنه میز ته غاشپا فقرا البقره شریعه کوي ته سوره بقره فتجوزت مو کو اختصار وکړلو کنه سلام دې نه ولا وزن ته الک میز وکړلو کنه یا به موسر المیز که مقتدیونه تا وینه که یا به الک میز که مقتدیونه تا موسر وینه که کنه شا یو رو سیده سر دی وابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو المغيرة قال حدثنا لزي قال حدثنا زوري عن حميد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم كيف سره جي قسم کو بتو سے شے فقال بيويل في حلفي فقسم خپل شي جبل لات والعزى خدا غرا دا لکه مثلا د کفر کلمه چې کیم ده کنه تیر کړه خو جاهل لکنه نه په باندې پیری په دې باندې فل یقول بیا دای دی چې لا اله الا الله کنه دا دی چې کیم ده کنه دې غي اثر د ختمول دې پر او د ایمان د تجدید دې پر ومن قال لصاحب کین سره چې ویل ملګری خپل ده چې تعالی روشا او قامرو کا چې جیوریو کې تو سره چې جیوریو کې تو سره فلیتصدق دایره چې کیم نه کنه تصدق کو کو زکه چې ګناه چاري او کله دې ګناه دا وات یې ور کړې دی وجنه دایره تصدق کو کو اې دې تصدق دی وجنه لکه دا ګناه کې وال کولا نو شي بیا تو با سره رغ معاف تو با خو وو سی کنه تا وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ادرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركبين عبد الله بن عمر سے ورث عمر سے في ركبين پيوا قافلہ وهو يحلف بابيه وحضرت عمر صاحب قسم کړو په پلور خپل باندې کنه په پلور سره قسم کړو کنه چې موږ دا قسم می په پلور خپل باندې فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزر کړو دیت رسول مبارک رسول مبارک ته جالا خبردار ان الله ينهاكم الله پاک منه کوي تو سلا راه دین ان تحلف بابايكم چې قسمینه وکي تو په پلور خپل سره فمن کان حالفا کین سره وی چې قسم کړی کا فلیحلف بالله قسم نه کو په خدای باندې وای الله کا په خدای قسم نشي کړ فل فل یسمت بلا غره یې چې قسمینا نه رب دیو خبر ته بس ته دې حکم پاتہ نه وکنه جاهل افو ترجمه الباب شه ته کارو غلا کنه چې او جاهلن کنه دې پاتہ نه وای با ما یجوز من الغضب وشدت الامر الله هغه چې روي دیغه غضب نه او د سختې کړل نه او د غصې کړل نه دی وجه دیغه امر د خدای پاک نه د خدای د امر دی وجه نه نر سختی دا نه دا دی امر دی دین دی خدای دی وجه نه کنه دا سختی دو و بی قال حدثنا یسرت ابن صفوان اچھا جی قال حدثنا ابراهيم عن زهري عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشه چې داخل شو محمد رسول مبارک وفي البيت قرام او فکر سے یواز کیم نه کنه پرداو الله سے پرداو دی ولدا مې کیم نه لکه کړیو نه ری پرداو کنه شم ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذي يصورون هذه الصور یعنی دا غوی چې رسول مبارک سختی وکړه کنه وکړه سختی دا پردار ونی ولا ځای کړه دوی سپکا کړه دا خدای دې امر دی واجنه کنه دی خدای دې دین دی واجنه دا سختی وکړه غصه وکړه وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل فإن فيهم المريض که جب ده مقتدیون شه مریض آوی مشر آوی جشتان ده حجت یاوی کنا قسم قسم خلق وفي قال حدثنا مسعود بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود صاحب لي بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رسول مبارك اور ازمین صلی اللہ راغی قبلت المسجد نخامتا ویلی دل پا دی قبلہ دی جمعتا شمانے دا قبلے طرف تا دیول صدا کنا دا قبله دی جماعت په دې سه ولید نو خابه تن چیرې ګړم یا ګریوړه په دې ولا پیره کناب ویل دو فحقها بيده بیا وګره ول هغه چې کینه ګریوړي لرا یا هغه ګړنګ لرا رسول مبارک په لوس خپل سره فتغير رسول مبارک صح غوسه ثم قال ابن اورس اول ان احدكم اذا كان في الصلاه يقاضي الصوت جي په منځ شه فان الله حيال وجهه الله پاک وی حيال وجهه بروبر ده مقده ده سر روبرو ده مقده ده کنا ده ده روبرو ده قبله طرفنا بیا فلا یتنخمن خیال وجی فی الصلاة گرنگ ریوی ده نتی که سرائی روبرو ده مخا پل پل منظر شه ذکر یه دوله خو خدای پاک ده ده بیا خدای پاک پا طرف بنده سرنگ گرنگ ریوی ده نتی که کنا وابي قال حدثنا محمد قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا ربيعه ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة يو سړي د رسول مبارک نه د لقطه په باره کې پښتنه وکړه لقطه سری چې سړي پروتلې وي د کانه به ته په ورسې څه وایې خلک انا اې د لقطه په باره کې پښتنه زنه وکړه چې د څه حکم ده قال رسول مبارک ته فرمایي چې عارف حسناتن ته اعلان وکړه د یو کولا یو کولی تشهیر او تعریف او اعلان کا کنه بیا دینا ورسته چې سیک مند شي و ټیک دو کنه شول مين ثم عارف وکا ها دینا ورسته رغ و پیدا نه خله تړینا دې دې و افاسها و ظرف دې دې علی فیصله ده کنه شاجه وکیم لې شي شی وکیما غونې شي یې شی وی و دې سره کې خله تړینا سوترې دو ګانډا دو مزه ده څه شي دې کنه شا بیا دینا ورسته رغ دې مری مکه ثم استنفق به ها دینا ورسته چې کیم ده لګولو کتب دې لوکتا باندې نو وی لګوا وی لګوا یا دا معنی کا خپل فقیر وی خپل اول لګوا کنه خپل فقیر نه بل فقیر ته ورکا خیر جار تو ته چې روغو چستان دې غلوک دې او تو خو حاضر بیا رغ دې توسل خو له تړی نه رغ دې توسل لوک تا رغ دې توسل بیا فادها الیه بیا ورکا د لوک تا ته کوي در سره کني وی در سره بیا زمانو کې ماته ورکوي قال اې دې سړی عرض وکړ چې یا رسول الله فضالت الغنم اغا دولا ده وزیم یلی چه وزیم یلی مثلا ده چانا ورکی شده ده کمین ده هده سو حکم ده قال رسول مرکو ده وفرن چه خوز ها نسا جه کم ده کنه هده غد ولی لارا هده دولی ده وزیم یلی لارا نسا کیر تا بیا زکر جه فین نما هیا لکا اول اخیقا اول زیب ده یا ده تو دو یا ده وریر دو ده یا ده لو دو کپره ده شوا چا تا ورسه ده لو تا ورسه ده متویه ده قوای اخلا جشتانی من ده شی بیا چا شوا اوریر دې شو که جستانی نو شوین دا خپل غریب وی بیا تو شو کنه قال یا رسول الله فدوارت الابل دولا دې غیس ایشو نه کنه سجاغه سړی چې کیم نه کنه چانه ورکه شی وته چې کیم نه کنه میمه قال ویلی دی غروی چې فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن خالد جوهری سے ویلی دی چې ته په غصه شو رسول مبارک کنا دا امر په غصه شو حتی احمرت وجنتاه حتی کې جسد ترشول دا بغوند رسول مبارک کنا دا سی ویلی دی او یادا سری چه حتی احمر را وجهو ہو کنا تکسیر شو مخد رسول مبارک کنا ثم قال دینا سی رسول مبارک کتا وکنا چه مالک ولها سدیه تو سرا دی دی گدوالی دی یشونه کنا یشونه دولا بند سکه یشیاور که دی یش خدا سی لکا غار غار آور که دی نو بیده اچھا جی او دارنګ سقاس ته ور سره چې کیم نه کنه اې په دې لری شي چې کیم نه کنه یې بوي دې نه مندا پیغه یې به مندای گزارا کرایش او بلکې مخزنی اثر پر کنه دې غي غا دې خورو کا دا دې دا کله کو حال کنه چې کله مثلا دا یو رفي بده شو وز دې دار ولې کېری په دې مندای گزارا کرایش کنه شا سوچ بنا کنه بیا تاسو دې تنه او نیست متوائی شی دا سیما ملی بلو اینسی متوائی شی دار یا تشای چه کیم نکنه دا متوان شی دا سم بار حالا دا بندست که حتی یلقاه رب و حتی که جی ملاوی شی دی سر چشتان دی دی اخبلا ور سر ملاوی شی تو سب بندی که اچھا جی وقال المکی حدثنا عبداللہ ابن سعید حاو حدثنی محمد ابن زیاد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا عبداللہ ابن سعید قال حدثنی سالم ابو نظر مولا عمر ابن عبید اللہ عن بسر ابن سعید عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قالا زید ابن ثابت ویلی چه احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجیرتنا جوڑا کر رسول مبرک زنتا یو کچ کلی مخصفتن پی غلاف تے دے خجیر بندے او حسیرن یا پی غی جکیم لکنا مزر یہ بندے کنا شام وحزب البابا و دی پا کونی پا دوشتلا در وسا چه من او وروی اروی فخرج علیهم بیروت رسولم برک دیتا مغزبن بحال لکه در ایدشه چه غصا وروستلی شوی و کانا پا غصا کرده شو فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برک دیتا چه ما زالا بکم سنیعکم همیشه وی تو اس طرح چه کم دا کانا دا این دا فعل ده تو سه دا خلق بنده حاضر دلتا روی تا سدی کانا دا همیشه تو سے سره وی حتی زنن تو حتی که جمو دا خیال وکړو چې الله سيكتب علیکم چې دا تروې په جامه سره کول دا فرض دی تو سے بوندې اې دې وجه نه زنن وتلا او تو سے دار وزیر ولې او تخیر کې یا او دا وزینار کې کنا من دری می با علیکم بالسلام فی بیوتکم لازم زی تو سے دل مزه سره پکې را خپل چې دا تروې منډه پکې رې ته کې کنا دا سفارت کو نه دی جماعت آغا سو آغا ده فرض ده پروی دا نفل سنت دا چه کیونو کریل منزا فین خیر صلاة المر بہترین منز سری فی بیتی آغا ده چه فکر ده شوی مسوا ده فرض منزا کنا باب الحضر من الغضب زون بچ کول کنا ده غسینا کسا ده خدای ده امر ده واجنا ده غصا که ده احکام ده شریعت ده واجنا غصا را وزر کده مخش آیتی شده تاو غا حدیث شده تاوه خو دانیرا معاشرتی سلوک سدی کنه دا معاشره شه چا سره ملاوی دل یا تشه یا تشه پا دیشه و غسین نکی کنه شا و بیره کنه خلق سره پا خوزا پا پستا بنده ملاوی جه غسی و نکی یوی ببره آیا خدای دی دین دیو چنه کچه خبره خو دا هم دا ملاوی دل سدی یا کرولا سره دی ملتول سره دی بال بای سره دی دیورین سره شتدرون سره یرون دستور سره محله دی خلق سره یا دیره دی کروبار دی خلق سره پا دیشه غسی ما که کنه شا پدې سره غوسه نه ځون بچ کوا کنه شم لقوله تعالی والذین مؤمنین صفات کو مؤمنین هغه خلق ته تنبون کبائر الاسم چې دې ځنه بچ کوي د غاټه غاټه ګناه نه ول فواحش د به حی چرنا و اذا ما غضب وسوات چې دې په غوسه شي هم یغفرون دې کو بخشش غوسه په وبوسی نه ویره کنه غوسه ختم کو نه په وبوسی بخشش کو یې سریتا او دارنګه دا کول الله پاک لوی چې الله دې ينفقون فی السرای مؤمنین هغه خلک چې دې مولین لګي په پټه او وزن فی السرای پیغه خوشحالی شا وزن رای او پیغه سختی شا کنه کا خوشحالی یا په باندې کا سختی یا په باندې مولین نه خوای په لیار شلا کوي والقادمین الغیظ او خوین کې د غصه د مؤمنین دی ولا فینا عن الناس وما فی کوین کې خلق نه والله يحب المحسنین دایره بده تا غصه خورل لوغل استر نه لوغل کنه ما فی کړل لوغل وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن سعيد بن سيب بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه ندا جه كيم ده كان الشديد پهلوان پهلوان بالسرعه تو نسکرا ولا سرا په غرزه ولا سرا او چې تبل سرا یو غرزه دا نه د پهلواني کنه انما الشديد بشک پهلوان الذي اغفر يملك نفسه چې دای کنا په غریب چې وی زون عند الغضب په واخ دی هغه غصه دی چې خپل زون ملک وي ملک څه معنا به کبو نه وی نه زون بلکې تو په کبو شي وی خپل زون دی غصه په واخ خپل پر اون دا غلا وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سليمان بن سرد قال استب رجلان سليمان بن سرد ولدي چې بعد رات ور سره ول دوه سره په ذکر رسول مبارک ونحن عنده جلوس نبی دا څنګه رسول فقالو خلق ویل للرجل هغه غصا غصنوک سوی ته جالا تسمع ما یقول النبي صلی الله علیه وسلم قال دوی ته چې لست بمجنون زسله ونای خو نه کنه شا پس مو درګه جله وری شا دا له کو سیده وای نه ویل کنه شا هو بهر حال په دې چې نه کړ تیرا وابي قال حدثنا يحيى يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي سارع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال بشیر ابن کعب ویل دا رسول مبارک په مجلس شي چې مکتو نه اې عمران ابن حسین په مجلس شي عمران ابن حسین په مجلس شي د بشیر ویل چې مکتوب فی الحکمت لیکلی شوی دی پیغه کتابه د نصیحت شه د نصیحت ولا او د حکمت ولا کې زبینا سدی او پیغه لیکلی شوی دی چې ان من الحیاء وقارا زنا د حیانه دا چه سرات تاسا که احدثو که عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بنا در رسولو مراک پر بنا و تحدثنی عن صحیفہ دے که و تم تا بیان کے لئے که کتاب گیا اپنے طرح فرا دے حکمت کتاب گائی دے موعظت کتاب گائی اگر تم تا دا کسی که کنا شا مطلب دا دا چه رسولو مراک دے حدیث پر مقابلہ سے داس قسم کسا ما کا دے دے وجہ دے اختلاف غا خطراوی کنا شا چه دا ایده کتبو را خبره و دے رسولو مراک خبره چه دے پر ما سے اختلاف و گڑوڑی سر رونس دا که سمکا دا غا رسول مرا خبر جی کم دا کنا وخلا نرا کتاب گینا دا خبر مارتا که جی کم دا کنا دا رسول مرا دا حدیث پا مقابلہ شی کنا سا نو بیده اچھا جی وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن ابي سلمة قال اخبرني ابن شهاب قال من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل تیر شو رسول مبارک په یو سری باندې حتی که انه یقولو گویا که دا وریر یایی دا تا چکت ازر بکا زرار در کرده دی حیات ہوتا کانا شاپار دیش فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکو تاویل دا وریر تجی دارو مانا پریگ دا دلارا کو دا حیاء فین الحیاء من الایمان حیاء چه دو دا دی ایمان ندر کانا شان او بیده وفي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس عن مولى أنس قال دغه مولا انس ویل دي چې سمعت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ یقول کان النبي صلی الله علیه وسلم اشد حیان من العذراء فی خدرها دا وش اذا مولا انس تک تکنا قال ابو عبد الله ویل دي امام بخاری سے چې نوم دې دغه مولا انس عبد الله ابن ابي عتبه ده عبد الله ابن ابي عتبه ها اس کا سیدا دیو قال ابو عبد الله اسمه اسمه ویني نوم د چا نوم د چا خپل د هو زمير تفسير کو کسه اسمه هو سمنا یعنی مولا انس نوم د دغه مولا د انس نوم د دغه مولا د انس څه سیدا عبد الله ابن ابي عتبه لا سوچ دا دایره او په دغه نو ساتي د داسرو ولدا دغه دیش بیا خو دغه یو غونډه کای ده کنه سا دا د حیا ولا غونډه کای ده شرم خو یو غونډه ده بیا د شرم په غونډه چې پاتره پر وړه نه راخو بیا خته وکړه چې سکه بیا خو کا کنه سا نو بیا دې اچھا جی وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن حراش قال حدثنا ابو مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرک الناس په تحقیق سره د هغه شینا ادرکه الناس چې ورسېدلا دا ورسېدلا دا هغه شي ته خلق نو بیا دې چې ورسېدلا دا هغه شي ته خلق چا خایته سیدا چا خلق ورسېدلا دا من کلام نبوت الاولا چا خبره د نبوت الاولا دو نبوت الاولا دا معنا جوار زمنا په عمرې چې د کیمنه شریدو تر مورا سه اې دې ټول په عمرونه دا خبره دو کنه نو به دې چا کلام د نبوت اولا دا او ټول حال کې دا کې سارا څه دلیا د مما ادرکه الناس ادا کې څه د جزالم تستحی فصنع ما شئت نو به دې دا حدیث محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبري سره تعلق نه لري د پیغمبري کې سره ده بلکې دا د نبوت اولا دا کې ساده مقصد یکی میں پیغمبری تر شوی دی کنا ایک طول پیغمبروں نے دا کسا دو دا کسا طول خلق در رسے دلیے دو کنا صاحب ان مما ادرکه الناس د اغه کسی نه چا ورسدلی دی اغه کسی ته ټول خلق چا هغه کیسه چې ټول خلق ورسدلی دی کنه من کلام نبوت الاولا چا هغه کلام دی اغه نبوت اولا دا باندې مقصد د نبوت اولا دا کیسه شریدو آداب چې ظالم تستحی فسنا ماشد باب ما لا یستحی من الحق هغه شای چې حیا نشي کړلا دی غنا چا څه شای دی چې هغه حق ده حق نه حیا نه کې بیا کنه لتفقه فی دین د پر د پوهه حاصله ولې په دین شو پوهه په دین شو حاصله وا حق خبره پښتنه کا دې نه حیا نه کې کنه شا نو به اچھا جی وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شعب بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عنه قالت ام سلمة ام سلمة ولدي جاءت ام سليم رضي الله تعالى عنها رولا ام سليم انا صاحب مير رسول مبارك فقالت ارجو بك يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق الله پاک چې کیم دا کنه حیا نه کو د حق د بیان اوره نه بلکې حق خدای پاک بیانوي زوی د حق هم مسئله متعلق پښتنه لنه وکړه فهل على المرأة غسل لا يبشر من غسل شاید احترمت سواتی چه شیطونی غلطه کو بخیب شد قال رسول الله برکت چه نعم اذا رأت الماء ویلی نسواتی چه وینی با چه وینا وسری دی به غسل شتا پمونه وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن اندسار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه وانم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن اول المؤمن كمثل شجرة حضراء شان اول ده غول شنه ده چه فحدثتو به عمر ابن عمر صاحب ای عبدالله ابن عمر صاحب چه مو بیانو کلو بده کسابو نه پلور اخبل تا لور تا ملا بیانو کلو چه رسول مرک دا پشتنا وکلا پا یو مجلس شای چه دا سی یو اونا دوشنا پونی انا تالا وی دا تشای دی چاوه تاوی چه دا دی چاوه تاوی چه دا ورا دو چاوه تاوی چه دا ورا دو مو تاره غطلا چه مو تاره چه خجیر دو مو حیاء وکلا حیاء دی وجنا مو نکرا بیانو من کذا و کذا ده دمر دمر مول نه کنه دمر چې ده سره سره یې شونه نه سره سره زناور نه ده موته چې کیم در محبوبه و کنه سره یې شون ده ډېر عمدا مول و کنه په عربه شه پینا ودا مو تر محبوبه و چې تو دا جواب ورکړه و رسول مبارک تا کنه زه په دې ډېر غوښ سوا کنه ساج مو زیدا نه خدای پاک دمر پویا ورکړی دا کنه چې رسول مبارک ته جواب دو ورکړو میرا خلک نه شو شاله دو شاله فقالت ابنته زونی رتا پیش کرو کنا فقالت ابنته ویل بچی ده انس صاحب آده دیوا ای ویل ما اقل حیاءها ساجبا کاملو حیاء ده ده غیشو ده مانه ساجبا به حیاء شو ده دو کنا چه زون ویتا غا کبی رسول مبارک تو زون پیشوی چه مو پنه کاح کتا کسا ہو نو بیر ده چاوه ده انس صاحب بچی ویل کنا شا فقال انس صاحب تا ویل رخبل بچی تا چه یا خیر من که دا بهتر دو پتونا عرضت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس هدی پیش کو پر رسول مبارک گونه زونا خپلا ایده ده پر چیز ده رسول مبارک پر نکاح شروع شا زوی پر امهات المؤمنین شا رسول مبارک ده مسلم مخبات پیدو شی ایده ده وجنا ده غا حیا نو کرلا ایده ده دین چاره ده وجنا حیا مکا بیا ده وی دین چار دو کنا شا رسول مبارک ده زونا پر نکاح کول داما ملی کسر اچھا جی باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرو ولا تعسرو اسنیرو علی په حال کې باندې مشکلات مارو علی په حال کې باندې تنګي او تکلیفینا وکانا یحب التخفیف واليسر او رسول الله کې فشاوله د تخفیف او یسر په حال کې باندې وابي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي طياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا وابي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا نذر قال اخبرنا شعبة عن سعيد بن ابي برده عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنهم سعيد بن ابي برده ده حديث نقل کوي نبي ده پلور خپل چې ابو برده ده ابو برده نقل کوي عن جده دي نه کده سعيد نه نکد سعيد ابو موسى اشعري صاحب ده سوچ کوي قال ابو موسى اشعري صاحب ویلي یسرا ولا تعسرا وبشرا حال کې د زری ورکوي ولا تنفرا وتطاوعا او یو د بل خبره سره منی یو د بل سره موافقت کې اختلافات نه کوي سره کنه قال ابو موسی رضی الله تعالی عنہ ابو موسی صاحب عرض کو یا رسول الله ان به ارض مش خدا سم زکه بندي دار یمن زکه وتا وشي کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت حضرت عائشة ولي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط خيار نه ورکړ شو رسول الله برکت بل مانځه دوی امر شي چیرې یا الا اختار ايسرهما من ګرځو خوشاله ايسر په دې دې سره شي اسهل هما لم يكن اسمن تر سه بلوي چې په اسهل شي ګنا نه وو او بیا دی او فین کان اسمن کا چره والا اصلا ده گناه ولا جار کان ابعد الناس منو بیا او وریا په ټول خلک نه دی دغه گناه نه کنا گناه نه بیا په ټول خلک نه خلک دمره زنه ولو وریا کول لکه رسول الله راګو چې امر زوند نه وریا کول ومن تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه في شيء قد انتقام نه خو رسول الله د زنا خپل پر پیت شي چرا الا ان تنتهك حرمت الله البته کچره افراشه هغه حرمت د خدای پاک نه نو بیا دی هغه حکم د خدای په کې چیرې مثلا چې ابزا کړو فین تکم لله بیا دې انتقام خو د خدای لپاره به ها په دې کې چې کیملا کنه حرمت ته خدای پاک سره کنه چې دا چې ابزا کړو بیا دې لپاره انتقام وخستو کنه شه حدود وی جری کول کنه وی جری کول کنه دا حرمتینه د خدای خلق به شاکرل کنه وابي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن الازرق بن قيس قال ازرق بن قيس ولدي ارنا لولوا دا غاسو دا غاسو پر ایسو ارنا لولوا لم آت اهلی الى اللیل نسو ورا سدائی ذکر اخفل تا شپیرا سکانا سا نو بیوی دا خود دا شولا وذکر او دغه ابو برز الاسلامي سے دا خبره ذکر کړی چې انه قد صاحب النبي صلی الله علیه وسلم دای زور وشي چې دای ملګر ملګر شو د رسول مبارک سره ډیر مینه فرآ من تیسیره فرآ ما من تیسیره بیا ویلی دل دا آغا شای چه آغا دا دا سنی دی رسول مبرک نا رسول مبرک نا دینا سنی دی دی دا سرد امرا سختی نشتا لگا دا تیج امیر منده که دا پده تکی پر دا حدیث رو رو کنا فرآ من تیسیره وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري ها وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان اعرابيا بال في المسجد كان یو ده حتیمت کیان ده اکره بجمع شد فسارا الیه ناسو ویلو غورا تو دتا حالا کانا شا نو بیره لیقاو بیه ده ده پرا چه ویر وکیا سی پا دبون ده ویر سی کانا ریز یا و خصوی کانا شا چه تب جمع سیمت کیان ده لیقاو بیه ده ده پرا چه ویر وکیا سی پا ده ده ده پرا ویر غورا فقال لهم رسول الله سلام دعوه رسول مرگ دیتا ویجو غرار کئی دلالا ولا کمت کیان ده سری